د الله تقسیم او د دین لایق چې کوم دا یو بو دا نو به د دنیا لایق قانون رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال نو د الله په تقسیم موږ راضي وای چې موږ له خدای سره کړ علم راک جاهلان ته مال او دولت ورک خلاص نو سليمان عليه السلام لایق د نبوت لایق د خلافت زکه میراث د داوود علیه السلام چا د پاره شو سليمان السلام ته و اوتینا من کل شینا او کم ضرورت چې د اقامت الدین د پاره اسباب وی هغه من ته ټول راځي شوې دي د دین د قائمولو د پاره د خلافت او د بچټینګ ولو د پاره چې څه سال سامان وی هغه من ته راکړې شوې دي و اوتینا من کل شینا کل نمرات لري دلته کول عرفی دی استدراکی نه دی عرف کې چې څه په کار راځي د بادشاہ صاحب هغه ټول مونږ ته راکړي ان هاذا له الفضل مبین الله اکبر منطق الطير کې د مرغانو خبرې دي نو مرغانو خبرې چې کوم دنو مفسرین ذکر کوي خدا دی اسرایلیات تشری څه حقایق خو خدای پویږي یا ورشتیا یا ودروغي خو مفسرینو ځان ځان د هر یو مرغه خبرې نقل کړې دي یو وخت وی چې د سليمان عليه السلام ناسو یو مرغه چې دغه نو مرشان دی هغه څنګه څه خبره وکړه نو سليمان اسلام ملګرو ته چې تاسو پیژنې چې دې څه ویلي وای موږ څه خبرې چې څه ویلي ار یو مرغه براتوز ما زه به دغه په مخ کې وایو خبره کوله او تبا نور خلق باندې پی او دا خو دا هغه معجزه او کنه په تور اجاز پوی پیجند چې د داسې و داسې هغه لیدول الموت او ابن الخراب ا دې دا ویلي چې لیدول الموت ا زګوي زګوي بچی راوړي راوړي نو سبب سوي پاتې او دارنګي ابادیانی کوي کوي سبب دنا تاوس ودا شوی کما تو دینو تو دانو وڅن چې کړي وي هغه بری بي مولا چرګک دا خبره وکړوي من لا يرحم لا يرحم څوک چې بل باندې رحم نه کوي الله په دې باندې رحم نه کوي دا مولا چرګک وي आवाज دی او چرګک چې وي چرګک استغفر الله يا مذنبون اے ګناګارو د خدای نه څو غواړي مغفرت او بخنه غواړي چرګک پیژنې کړه تای توینو یو بل مرغه دغه کل حی میت هر ژوندې به یو ځل مري هر نوې بزړیږي خطاف یو بل مرغه دی وای قدم خیرن تجدوه حمامه کوتره ده هغه کل شین هالکون الا وجهه هر شی هلاکی مسوا د سنا الله جل شانه د دغه نه سبحان ربي الاعلى غدا وي او مل سماوات او مل ارضي کومری او بل دی هغه وي چې سبحان ربي اعلی غراب چې کوم کارغه دی نو هغه د خاصدارو ته لعنت وایي غراب د کارغه د چا سره کار دی د خاصدارو سره چې دا په دې لارو لارو کې ټیک سره ټولې کنه په دې پټک ټیکټ وته وي څه وته وي ها پټک وي ټیکټ او پټک دغه شی نو دې هغه دا یو خر د دې سره دښمنی ده او یو د چا د کارغه یو غراب یو حمار نو دا دوړه لعنت وي په چا باندې دغه شان د پټه کېانو باندې دغه دوه دي صرف او جوم چې نو په مردارو مې دي کنه دا کرغه او خره او کنه نو د قرنګي دا چې کنه نو یو ورور بل ورور بدی شي کنه یو ورور څه شي بل ورور بدی شي او کارغه وای چې آرام خو ما خړلې دي خاصدات څه کارو چې د زمانه جګنه د مردار و اخلي او دې په خپل خوري خرم دا چې دا کچا کارونه خو زما کارونه دي او دا لا سړی دې دام کین خدای دې دا ورکی وای خوش یو سړی وای چې کنه چا نه خزه تختولې و عبد الله داغه نو تختوره الکه مام کفر وړو کړي او خدای بل سره خو غټ کفر وکړ ما هم کفر کړي او خدای بل سره بیخي غټ کفر وکوي دا دشي اوازونه چې کوم د مرغانو دي او زفدا چې د زفدا دا سنځخه هغه سبحان المذکور لكل لسان اين من پاکیا غزل لره دي چې هغه مذکور دي به کل لسان دراج او بل مرغې دي الرحمن والعرش استوا هغه داوي زرزور یو بل ما غیره هغه یا الله من یسلک قوت یوم بی یوم یا الله پوکا ورځ پرځ یو قوت را کا سر ما د خوراک چکنه ما خام خوراک ډیر چکنه خوراک مې نه دی پکاره منطقه ته منطقه ته د مرغانو خبرې یو سړی وی راغی سليمان صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل چې سليمان ما د مرغانو خبرې راوخیا ته حیواناتو ټول خبرې هغه مکو دا د لخنه دی وای نه خامخه راتوخه وای چې ښا کما د توخو ده نو ته میرا باندې وکا چاته بیان نه وای ټیک ده کو ته جراغ کول کې یو غيو یو خرو یو غیو کور کی او یو بانګیو نو دی غوی وی تاسو کو د خر تاسو کو د غوینا چلکا نن د سیستمانه معلومیږي څه قصه ده هغه زری زری کړو یو ډیر و پټی ډیرو او زری زری شو خر ته چل خی ورته وی چلکا خو ډوډۍ د خوراک مکو غیا مخره بس سبب د مالک وی چې کنه دا نه جوړه ده او تا باندې به ونه کې دماغ بشي هر خجرات ویل ناغه غیا پر هوستا ناغه وځي غپا ته بولګي نو سار چې کنه د غوي حصہ یې ور په دې اخر باندې وکوي دي ما خام چې کله راغې نو خرچ راغې غدې استمانو وای تاسو کو چیرې ته هم دې استمانه معلومي یاره زما استمانه پری دا خو یو بل خبره مې وریدا وای څنګه وای زما دا مالک وای چې سبا دا غوی علا لو ولی چې نا جوړه چې مریا شي مردار نشي کنه الله خدای ته قوال غزز غیا وغرا چې د الله لاله کې نه بچي هغه چې کله غیا باندې شروع کړم سړی وخاندلې وای سړی وخان خځه چې سره ولی خان دی هغه زما سره ستاسو کار دی ویال براتوي غني خلکو کې اعلان کوم چې خاون مې لیونه شو خاون مې لیونه هغه یې ښا ته صبر وکړو چې دوی کوم کنه د خلکو ته ویناونه کی چې زه کته تا وایم خبرم کنه و استاد مخ سره می کار نشته خو خبره براته کې خامخا کمریو کنه نظم پیسو خو تعال براته وای دا څه قصه چا سره یارانه جوړ کړی دا کسان پوه شو خان دی هغه خان وصیت به وکم نو اوس وصیت د پاره دریو ورځې مولا ته اوس غواړي مولا دوله ورک نو اوس دا بنګي د شي چې کوم نه کړه تماشو کې د شي او خې جو د شي نو دی غوي او د اخرو ته ویلې چې لکه کار خمخل نه چې ته دومره چې دنو مستی کې ازمن مالی خمری دا غدي هغه دې دلاله پر مرخ دی ولی چې ګوره دا یو خزر د دې خبره چې کوم نه خزمه کې تنه غورځي او خزر یې توي چې کنه دا سید اعلی توي چې دی کوی نو مرم او دی چې نو ملي نظمات پیس نو دا نشي سمول دا خزر نو هغه غوي او توي چې څه وو کی وی لاختي بروړي لاختي پیړې پیړې لاختي خاصه هم دی وای یا به توبه بس یا به مړ شي حضور څلوي خزل لرم څلوي هغه ټول زما د کنټرول لاندې دي او یو هم زما خلاف نشي کول دا یو خزه نشي سمولې د بی غیرت سره سره څوک هغه سړی وای چې خدای و ناشنا طریقه راته و خو نو چې کله راغې دغه شان ته چې نو څو ډبل ورکه خځه توبه مې توبه خو بیا به دا کار نکوم پوه شئ یو ځل یو سړی وای چې د جو خبرې راته وخایا خبرې دغه وی چې کو تراغه نو سپیو وای په کور کې نو هغه خبرې کولې یو بل ته وای چې یاره خپکیږه ما سباله دا غوی مری او که خیر او د کې ودا شنو به مونږ ته ملوش هغه چې کله دغه خبره ووري د مالک هغه وې څخه خرڅ کړو غوی سباله څه نو بیا ما خامه غسپیو بل ته جره غوی خو خرج کو غوام لی دغه په سر غوام لی نو سباله وختي وختي غوام خرج کړه ما خام چې کله راغله یو ځای یو ځای شو راټول شو بیا خبرې شروع کړه غوا خرج شو دا څنګه وې اوس چې کوم د غوی او د غوا مصیبت اوس موږ په مالک په سر ولګي د خیر مری بادامردار پوه شي او خیراتونه به خلک کوي او دا اړو کې او دا چې کوم پاتې پاتې به مونږه خورو نو سړی وای چې کوم نو چل شروع کړي نو دا وای چې په چغو چغو اوس نشه خلاصېدل ولی مصیبت الله په مقرر کړي او ستا په غوي او په غوا باندې نو تا چې نو لاغې نه ځان خلاصول پر دې خرج کړ په بل چاري وړو نو اوس په تا باندې راځي الصدقه رد البلاء من چې پته و اوتینا من کل شین ان هذا دا اسرائیلیات دی نه لا نصدق ولا نکذب د قبلنا نه دروغ وګڼي چې دروغ دي او نه د شي یقینو کې چې واقعا دغه شی بینو دا صرف دغه خبره خو نه کوي کنه ډیر خبرې کوي مرغانا څه کوي ډیر خبرې بکې په دې باندې وحشر لسليمان جنوده راجا مګړې شو سليمان اسلام د پاره دغه لخر د مسلمان اسلام په سلام چې کوم معسكرو معسكر پیژنې معسكر فوجي چونه دا تقریبا چې کوم د 100 فرسخین فی 200 وې مدارک وې په سلو کې سل فرسخه وو نو یو فرسخ څو ملي درې ملوي راجمع کېده څو لکه شپېته لکه فوج هغه به ځان سره په دې دغه کې ګرځوي په دې کوم نو تخت د سليمان عليه السلام کې پوه شو نو دا نو هغه حشر الاسلام جنود من الجن والانس د دې میګانو کلیتا قال نمل درویل یو میګه یا می یعنی څو وی چې دا خزه وا خو غلطه خبره ده که خزه وا کنه روغ سیر د پاره د څه ده تانیس نه ده دې ته وی چې کنه تیر اسم تلحتو کې هم څه شو تیر تانیس د پاره دې څه په علام کې دا چې کنه چې کراشي کا ګرد سړی د پاره وی نو دا معتبر کله که خزه هی باندې مونږه څوک او دغه وزیر یو ښا څه شي وزریا من زکا د مرغانو په ټولۍ کې ذکر کړی دا یا ایو النمل و ایمیگانو ادخلوا مساکنکم نن وزی تاسو خپل کورونو ته لا یحتمنکم چې دل دل نه کی تاسو رسول سليمان الله کړ داغي زکه چې دوی خبر نه بی خبره کې بدا شوی بی خبره کې نو څو لغات اداري بلاغت او فصاحت نه دغه خبرې دلته کړې دي یا ایوه النملو وګورئ دلته حرف ندا استعمال کړي تدبیر وروړي دا او نمل چې کدنو تخصیص پکې کړي امر او تذکر کول خلو تخصیص د مکان او توکم ساکنکم او لا یستمنکم د تحذير دی رول له او بیا تخصیص سليمان او بیا تعمیم او جنوده وهم لا یشرون د عذر شو تقریبا لس قسمه بلاغت چې کدنو په دې نیمه دغه کې میږي ذکر کړی فتبسم مسکی شو زایکن په خندا غوندي یا تبسم مسکی شو زایکن د خوشاله نه یا ول تبسم ور پسې زاهق دی او قهقه چې مدنو دا خو د غفلت سره تعلق لري او پیغمبران د غفلت نه پاک من قول دا وی د وینا په وجه وقالو ال ربي ای رب اوزنی زما په زړه کې الهام واچوه د دې خبرې چې زه شکریا ادا کوم ستاسو نعمتونه غو نعمتونه چې تاسو ما باندې کړو زما مور پلار باندې یا الله په دا توفیق ما ترا کې چې عمل او کوم ځنی کمال چې تر راځي شي الله په داخل کومګه بیره مجګه ستاسو په مهرباني سره په باندې غوښنه نکانو کې روانو چې کله راغې د عمرینا عمرینا و پسې کې راغې نو دا زمینی سفر وڅو کوي څو زګه کا وای سفر وین ولې بچګندنو میږي ورختا کېدل میګي به ولې ورخطا کېدل چې نو دلدل نه کی نو سليمان صاحب یې میګي راغوخته او ته چې تا ته پته نه و چې پیغمبر دی او دا خپل ملګری دومره ویرول ولې دې دا شګنن دا خبره او ته وکړه هغه تا ته پته نه واجب ما څو ویلې وهم لا یشرون خبر باندې به خبرې کې به خبرې او به خبرې کې چې وښینه غناګاری څه ها نو سید محمود آلوسی رحمت الله علیه فرمای ارمان دا دی چې کاش کې شیعاګانو د دې میګې نه عبرت اخستې وي چانه اخستې وي میګې نه نو میګې بابا وای چې خپل ملګرو ته چې دلدل بدی کی خو په ناپوهه په بی خبرې کی د قصد بنه کوي ولی دا د پیغمبر ملګری دی او د پیغمبر ملګری هیڅ کله ناروا کار نه کوي او شیعاګان وایي چې محمد رسول الله ملګرو خپل منځ کې جنگونه کړی دي قتل قتل کړی دي او دا چې خونکاری کړی دا مرتد شوی دي کافران شوی دي الیاذ بالله الله اکبر وليت من تعن في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تاسى تاسى بها فكف عن ذلك واحسن الادب معهم روح المانی وای کاش کې د میګي اقتدا جو کړي ونه څومره بخوي چې صحابه کرامو پوری داسي بدی را جوړي او چې کله میګي ته هغه دا خبرو کې چې والله شو دا خدمت لګولې ده بیا وی چې ما ته نصیحت وکا لمن سموي چې ما ته څوکا هغه وای نصیحت داسې کوم چې تا ته چې موږ الله په داسې لې تابع کړې سره پاره کړې دا دې لپاره تابع کړې دې چې دنیا د شي پانی دلته شي لې دنیا چې تا دوکه نشي او دا تا ته چې سليمان وې زکه چې تاسو نه پاګه ده دسنه د شرک او د دان کې د کینې او د حسد نه او دا داوود سم د داوود زکه وی چې داغه د زړه اپریشن کړو د زړه دوايي کړو وایي دوايي د زړه کړو کنه حضرت زړه نه هغه کم چې باز باز د کمنو غلط تصورات وي هغه استلی دي مخکې د نبوت نه چې کوم تصورات راته وتفقد طير لټول شروع ک تفتیش شروع ک د مرغانو فقال ویل مالی الا ارى الهدهد مشر بعد کشرانو جا جاهلی کنه او دا یو حاضر به تاخلی کنه نو حاضر واخصه د مرغانو پلانیشتا لبیک پلانیشتا لبیک او هدوشته نشتا وتفقد الطير دا تجربه چې د سليمان اسلام د دمیر لپاره لګود شو هغه چې دا شو آرام کوي چې د دې آرام نه را پاسې دوه پرې به ما باندې کومنو ډیر مل لټولې راشه ځه د شیوالو دوی سبا طرف ته بلقیس با چې طرف ته لاړ آلته په یو باغ باندې چې کومنو ورغی مرغان خو کار د باغونو سره یې ځا ته ورغی یو بل مرغ یې آلته کې حدود یو بل سملا چې راغو پکې ناغو ته سره مشي ویل کوم دین راځي دا شي پلان پلان پلان پیدا شي کې سره دا شي ښا زمونږ د بچای نه بام ساس بچی غټي دلته یو بچا نشتا وای نه شي یا څنګه خو دغه ته خطلو لوټی چې کنه دغه ته چې د شي بچای دلته زما وشي په کوی کې دننه د بر وې چې زغه نه ما بر د غټه وې دې نه بام غټي هغه ولته چې د بلقیس د بچی نه بام غټ بچی هغه څه په دې غب شپ چې یا فور نومي وې د سليمان صلی الله علیه وسلم دغه ملا چرګک هغه بل یا فیر نومو نومونه صاحب څه کو خدای مفسرین اوسګا دی او دا نومونه وې تاسو نو کله چې هغه خبره ترې شروع کړې وای ما به نو وخت زما به تا کې دی شي د الله پیغمبر بلا پاتېدلی او بو بنئ او زه کو بلا ټو مخالکو د پاره او بو ګورم او زه کو انجنیر ما وکانه هود هود سليمان مهندسن ابن قرطبي وای هود هود سليمان څو انجنیرو او دا بچ کله د تماشا وکړه غنوي دلته لاندې وبدي یا نشته د دې زم نه سراتونه غدا معلومول چې دلته څه یا وبشتا یا نشته او که تاسو لیدلی چې دا کنه نو دا ملا چې راځي راځي کنه د جوارو چې کوم دی دا بوټي نو دې د شي ګوري داسي کله دې چنجي کنه آیا نه نو هغه زې لټې چې کوم لیک چنجي نو هغه او باشو بیا خوري او سزي دا کمال دې کېشتا هغه لکه خو دلته د حالات جاج بوالی سیاسي حالات مذهبي حالات چې کوم دغه به وکی بیا بلار شي او په دې باندې هغه خپکیږي نه خوشحالي کې به پیغمبر دې کنه او زمونږ د دې بادشاہ چې مشرکان دي کنه او د دې حالات به واغلي دا د ملاچرګات بیرونی گشت وو څه شو بیرونی گشت او گشت هم د شي گشت پکار دي چې کنه ټک دواره چې کوم بلقیس څه شي کړه دا غي هغه تخت ولټا کړ د سې انقلابي چې کوم نه څو دا گشت د بي پایدي گشت نه سم انقلابي گشت د ملاچرګات و چپکړه بچی د بلقیس نو چا په واسطه چپا شو د ملا چرګک په واسطه نو دلته چې کله د ملا چرګک نشته دی منځ وخت دی او بنشتا او سليمان سم غصه شو چې ګوره موږ باندې موږ قضا کوي یا خو با موږ لا چې نه بانا پیدا کی د ځان د خلاصولو دلیل او حجت به وسره وي غني د شي سخت سزا به ورکم چې یاد بساتي هغه وقاب ته وخیږي عقاب یو داسې مرغری چې په 12000 ملي کې داغه سترګې لګي هغه ورو غوندې د شوره پیر وره پیر او ته چرته تلوي پیغمبر در باندې وصله او وجنی دي وسه استثناء وکړي کنه به کړي وی او الا اولیات یعنی بی سلطان مبین دا استثناء به کړي دا او ځانو بس چې استثناء کړي د ما سره دلیل شته سلطان مبین ما سره شته ځاسي چې مزود په خوندونو په شکل نه امتله نو کله چې دوار رااله چا خواله رااله سليمان اسلام خواته په دغه ځای کې چې کله رانیږدې شو سليمان صلی الله علیه وسلم دا مثلا راځي د شورو روغنه د شي وزیر را په یوز ما سره د شي روان دي هغه وای دا شي ونی او چت کدا شي وای دا سر د نو باسم چې دتلې او یا نبی الله اے د الله پیغمبره اذکر وقوفک بین یدی الله د الله په مخ کې تبه دغه شودريږي الله په مخ کې تبام دغه شان د کمزوري لکه زه چې ستاسو مخ کې کمزوري يم الله نه لګوي دا هغه عمر په دوی سليمان صلی الله علیه وسلم چې ته دلی دغه څه کیسه ده وی ښا لاواز جبل نو خامخا بازا برګم دل عذاب سخت عذاب سخت په تفسیر کې مفسرین وایي چې بڑا کې به وباسم انوار ته واچوم ایا به ازداد سره بجل ته واچوم ازداد پیژنې روح سره چې لیونو سره په جیل کې واچول شي یو عالم یو خسړې نیک سړې بدعمله خلق سره چې کوم دینو جیل کې واچول شي دیتا ذهنی ریمان وای څه وای زهري ذهنی ریمان به ولور کوم مطلب داو مخالطه الازداد د ازداد سره کې نسل فاسدل یو چرسی پوډری او بانګي چې کنه د چا سره یو عالم سره د بزرګانو سره چې کیناستن دا هغه د پاره به قیامت یې کنه وي د شي په تنګ شي چې خدای وږي خدای په څه غضب وخته ما او یو عالم یا چرسیانو بنګیانو په جمالیس کې کینی نه هغه به خدای په څه غضب وخته ما دلته کې کنه نو دغه عذاب په یو ځای باندې څه خبر شوی ماته نه خبر شوی اوس پوری عالم الغیب نه وی نو په دغه زمانه کې سليمان سم نه بهتر په بابل څوک وی مجاهد هم دی پیغمبر هم دی د ټولي دنیا بادشاہ هم دی پیران هم تابع دي مرغان هم تابع دي هوا هم تابع دي میګان هم تابع دي ارس تابع دي خو د بلقیس د بادشاہ نه خبره نه دی عالم الغیب نه دی او مولا چرګ وای چې زی خبر ته نه خبر کنو کله کله لوی عالم په یو مسله پوی نشي نو کشران وته وخی هغه په دې باندې نه راګی چې راغو وای حتا او چا کړی ها عرش باندې حتا کون کې وسره یو الله دې د سبان راغلی ما وجیتو کرا غلی مستا خو د سبا ملک نه بنا به یقین خبر مې وروړي دا خو یقیني خبر دی دروغ نه دی جاسوسي کومه خو لیکن پرشتیا او سره حقایق وای مان نه پکې د سایس انی وجدت امراتن ما ولید لا دا خلکو باچانه خزوا تملکم پاغو باندې ملکیت کوو د سی بغیرت قوم او اوتیات ورکړ شو هغه تمن کلی شی ان دار شینا لها عرش عظیم او دا غټ چې کوم تختو غټ تخت جوړ کړو ښا په ګدوالي کې چې کوم تقریبا اتیا غزو شرعي غزا څو غزو اتیا غزو شرعي او دا پلانوالي وې سلويخ غزو څه شو سلویخ غزه پلان والیو او لوړوالی کې چې کوم جنو تقریبا 10 غزه د شیلان دی باندې د شو لوړو کنه شرعي غزه 10 نه 15 غزه جوړی کنه 15 غزه د شي پاسه بنا سو لاندې چې کوم نه اسمبلی حالو او خلک به سره ناسو پوی دی ولا عرش عظیم دا غي چې کوم جنو عرش لوی دی وجدتها وملدا دا خزل دا بالقیس لبا قوم دا قوم چې سجده کولین ورته غیر د الله نه او خسته کړي هغه لپاره شیطان عمل نه دا وي بند کړي د خدای د لارې نه جو چې د لار نه دی مونږ نه دی مونږ کی لار مونږ کی نه دی مطلب دا الله یشهد ولی سجده نه کوي الله تعالی ځا چې رو باسي پټ شي ناس مان نظم کوي ویا له ما تو فنا پوي الله چې پیو پټي و ما یولینون هغه چې ټولینون تاسو ښکارا کوي کوم چې پټوي او ښکارا کوي دا غره الله الله جل شانه الله جل شانه هغه ذات دی چې لا اله الا هو نشته لا دی بدغه د الله نه رب دې دار شازیم مالک دار شازیم یو الله دی پوه نشو یو کارغه دا اعتراض کړی دی کرغه پیژنې سليمان صلی الله علیه وسلم له یوځل یو کرغه راغې کرغه او ته وې چې سليمان د املا چرګه غلطه وای چې دی وبې نه ما دا املا چرګه وبې نه ولې دام غړې غړې دلې امکی نه دا اعتراض چا کړي کرغه کړي اوسه دلته یو کرغه پیدا شوی دا دا چې پیدا کړي هغه سليمان سره راوغوښته بل چې راوته چې رښتیا دا کارو خو د شي وای کنه وای چې تلان دی وبینی او زما سه بدام نه ني وای تا ته دا نه معلوم چې اذا جاء القدر عمي البصر کله چې تقدیر راشي سترګې وړاندې شي د الله په تقدیر په مخ کې بیا څه ده زما سترګې بیا کار نه کوي اذا جاء القدر عمي البصر مثلا هغه متسلمان زم دغه جواب کړو اذا جاء قدرو عامی البصرو سليمان سلام چې کله دا بیان واورید د ملا چرګک د هدهد سليمان قال ویل سليمان سلام سننظرو زر دې چې موږ به وګورو ترشتیا وې کنه ته دې دروغ جنونه لا شته به کتاب زما دې خط سره حاضر چې دا دې فالقه او کې دا دغه په مخ کې او بیا مخ واړو د لری کینا فنظرو ګورا ما زایر جون چې څه جواب واپس را لګي تلاشه خد ویسا قالت نو بلا چرګک لاړ او طریقه مو تو خو دلته خد به ورته وګرځي او ته به دې ځان له پنازه کې کینی د ځای کې کینه چې د لندې گزار در باندې نه لګي کار در باندې نه لګي دز د تنشر رسېل د ځای کې کینه او جاج واخلا چې څه جواب درکې جواب سره راځي چې من راځم قال يا ايها الملو او کله وای دا چې کله د کېدله د غرمې خوب کې نو قلاوه نو هغه قلا دروازې به بند وو دي بند کړي بو عفیفه د پاک دامنه خزره بلقیس چې د شي فاحشه نه ده بنظیر نه و څنګه خو کافر هو هو بنظیر نه و خو نهایت په دمنه خزره خو سړی ځان ته نه پریدي په دې باندې عار او پیغور غړي یا به پرې خو دې نه خدا یو قسم د خپل کمسل توپ غنل چې د اصله خزه او آزاد خزه او زما سیب چا صدا کارو کم دا ځان باندې کول څه کار کې راغی تا یو قسم دغه سپک کار کې زګه جناب نه سخت ځان بساته یا ایو الملو ای زما مشرانو تقریبا وای چې کومنو یو لاک کسانو سبلې ممبرانه د هر یو سره تقریبا چې کومنو یو لاک فوج وای څومره د عبد الله ابن عباس پر روایت سره داسې دي زاد المشیر کې ابن جزیر رحمت الله ذکر کړی یو لاک د سبلې ممبران دي هر یو سره یو یو لک فوج او سره نو کم حد تر رسیدي خدای پوي خدا مبالغات وی هر اسرائیل د بن اسرائیل یا یل ملو ازما مشران یقینا ما تر غوزول شوی یو کتاب یو خط کریم عزتمن خط یو خو کریم ذکر چې بسم الله پکې دا بسم الله الرحمن الرحیم او دویم دا چې د سليمان خط ته د ټولي جهان بادشاہ دی او دریم دا چې په باندې ټاپه لګیدلې ده مهر را ټاپه لګیدل خطا غسوي کریمی او دانه کې چې کومو په لفافه کې بنو زګو ته کریم وای هغه مضمون څنګه ده دا ده انه من سليمان یقینا دا سليمان نه و انه او خبر ده بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیا او مسلمان کوي لوی مکوې په ما باندې راځي غاړي خوستون کې زما دین ته وس دیتا خبر وړاندې کوي کنه اوس بیل پاس کوي څه شي کوي پارلیمنت هاوس کې بیل پاس کیږي او جرګه دایره شو شورا دایره ده قالت ویل دایبه بلقیس یا ایها الملوی زما مشران افتونی ما ته فتوا راکړي غوڅه خبره وکړي د څه نه مشوره غوندي ان غوڅه خبره هغه خلاص خبره چې کوم هغه ته فتوا وای کنه فی امر زما په کار کې سليمان سمای چې تسلیم شینو تسلیمي ګوک نه مذاکرات کوو که نه تسلیمی ګو که جنگ سره کوو څنګه چل کول غواړي ما کوم تو کار چاته زنه ما فیصله کوونکی او کال رات تر صبح جتا سو میرا وخت نه سیاسي امور کې سخت بلاګي وا په دنیوي سیاسي امور کې څو نهایت او خیره خزره قدر کړي او د خد قدر پوجا الله ته هدایت هم نصیب کړي نو محمد رسول الله خد چې کوم دی قدر یې نقل کړو الله جل شانه دغه بچی نه اخسته بچی او کسرا بچا چې نو د خط بیزتی کړي وا محمد رسول الله د خط بیزتی هغه کړي دي نو اللهم مزقهم کل ممزق یا الله پاکه د شي تاسو نس کاله کا چې ما خط بیزته کړي دي نو الله پاکه تاسو نس لکنه ایران بچا چې کوم کسرا هغه تاسو نس ک پرويز نو دا شان ته کوم دینو د د خط په ادب احترام په وجه باندې الله ته هدایت نصیب کړي قال دو یا قالو دیو ویلی دی منبرانو د اسمبلی چې کوم دینو د تالی سټو نحنو لو قوت منګه خواندان د قوت یو او لو باسي چې د خواندان د سخت جنگ یو اے قوت زموږ سره پورا دی او جنگ کې منګه ماهر یو او دغه د جنگ لپاره خو هرڅ برابر دي خو ول امر الیکی کاروبار ستات تا تا ولا دی فنزوری ته وګوره څه مشوره مون ترا کوي او ته څه حکم کوي ستاد گفت او د امر تابع یو بس من د امر تابع یو نور جنگونه مون ته پری دوا او سامان مون سره پوره دي او دانګي نفوس مون سره فوج پوره لرو خو خبر ستاد هغه قمقلو اے قمقلو نو جنگ سره چې ته مسله حل کی ها جنگ خود د مسلې دا ورولو لاره نه ده کنه قال دوی ان مذاکرات کو مذاکرات ان الملوک یقینا باچهان چې کوم دي د دنیا کله نو دا غریب ته دا پته نه چې دا پیغمبر دی کنه او دې دا تزورا چې دا ملک دی باچا دی باچا خو خو دنیوي سیاسي باچا خو نو شرعي باچا خو څه شو خلیفہ او شرعي باچا موږ ملک تقسیم مخکې کړی دی ملک طبيعي ملک سیاسي ملک شرعي اذا دغلو کله چې ننوځي او کړي تاسو صدوها نسو نابود کې عقل لرا وجالو عزت اهل او ازله او ګرځي دا غخ کړي او سیدون کې عزتمن خلق ذلیل کوي دا د باچانو کار دی وکذالک یفعل الله یبدغ شي کوي واقعي خبره ده همدغه شي ده رښتیا ویلي دي بالقصه او دا دغه دوا خبرې کوي نو کله د جنگ په وجه باندې کوم کله تنه نوځي نو دا غي زمن خلک ذلیل شي او دا کم چې کله دنو هغه وران وران شي زبولې ګمغه تا به هدیتنا یو رشوت چې نوم بدغه هدیه وی نوم بدغه چې نن چای پانی وی نوم بدغه شربت وی هدیه چې نوم بدو ځه حق نه بلګي ښا خر ته څو غوي و نه غوي کی وای ته خر وینو خلکی ها نو دلته نن سبا رشوت خلک اخلي خو نوم له بدل کی څو ته وینو هی رجماتی او د غوی زامنو رجماتی ها په حرام سره رجمات وای رجمات مال خو واخله رجمات خو واخله پوه شوئ نو دا هدیه لګم وای بلقیس وای څه هدیه لګم هدیه قبول اول قبول هدیه المشرک د مشرک هدیه قبول اول دا جایز دی چې ته په معنا د رشوت کې نه اله په معنا د څه کې نه او دلته بلقیس دا هدیه لګي خو په دې باندې لګي چې دغه زول ورکم کدا قبول کړه نو په معلومه ده چې دا دنیا پرست دی او دنیا پرست شونو بیا زما خبر زمون خبره اثر کوي بیا په بس دولت به ولور کوی سبا دي ځان خلاص کو رشوت بچي څکو وا بخلو نواز شریف په شان د وایسه پری دي کنه په پیسو باندې ها که چرته زمونږ دا رشوت قبول نک خدا څه بل څوک دی دا چې کوم د دنیا بچا نه دی سیاسي بچا نه دی بیا خلاصون نشته ما سیوا د تسلیم نه من بولیو څه کسان ولېګل کوی نشي څه کسان ته مقرر ک او یو پکې مشر ک نماینده او هغه د پاره درې زر درې د خختو د سرو زرو خختي ولور کړي او دا چې کوم تاسو پورا شوی نو دلته ملا چرګه خو هغه ماجرا بیان ک کنه او دغه شو شو دغه شو شو دغه شو شو بس خلاص ده نو دلته سليمان سلام هغه پیران ته ول چې کم دنیا کې چې خيسته شي او خطرناک شي هغه راولې را پیدا کړي نو هغه چې د دریابي سيزونه څپه کې د ځنګلي سيزونه هغه را پیدا چې هغه دی هغه قطار دغه ودرول دا پیډیان غلط غلط چرونه دغه هغه له دوه سره چې نو ویری د هغه یې د ما مخ کې ځای مخ کې ځای یو ځای کې د درې خفتو ځای پاتیو نو دی هغه خفت حالت کې هوستلی اجینه چې موږ بدنام نه کیږي کنه دې زنه لا خستی ا موږ څه خبر چې دومره چې نو دغه دی دا نو چې کله رااله وایي مرسلون لیم زه بولی کوم دیو ته یو هدیه او بګورم چې پس به جواب سره واپس راځي د لګل شي خلک کله چې را لسره ما سم خواته قال ویلا ته دونني ایا تاسو ما سره امداد کوي په مال سره فماغه دولت هغه مال چې ما ته الله را کړې خیر مما تاکم تاسو چې کوم درکړې هغه نه دا غوړه ده زما بچی ساز بچی نه سره غوره دی خو زه دا دنیا چې کوم دنو په دنیا کوم څه بلان تم بلکې تاسو بس تاسو په دې هدیه باندې خوشاله اوسئ به توی سي خپل شي به توړی و ارجو الیهم واپس لا شاغستا دې بادار خو اتا فلنات یا نوم خامخه به درشما که تاسو تسلیم نشولې د شي لخر سره به درځم چې لا قبل الله مغه لپاره مقابله سخت شي او به خارج به کما او به باسم من هاد دې سبا د کلی نازل لتن ډېر خوار او ذلیل او دی به ذلیل او خوار تړلې لاس تړلې بی عزت بزرو باسم کله چې دا استاد یو دوباره واپس لاړل کنه بلقیس سره د لخر نه وی چې راځي چزو تسلیمي ګو جام سره کو اکل نشورانه ولې جان خشه نشت قال و یا ای الملو مدلته کې سليمان سم خبر شو سليمان صلی الله وسلم یو بل جګندنو قدرت خید الله پاک خپل معجزه اظهار ورته کوي اوس چې بي تاسو د خزه شي مسلمان شي د دې لپاره بل څه حکمت پکې نشته او اسرایل چې کوم هغه بنی اسرایل کوم خرافات ویل دا غلط دي قالو یا ایو الملو ازما مشرانو سليمان سمي اے زما مشاورینو ايکم یاتینی کوم یو په تاج کې راځي بیا شهدا هغه تخ سره مخې د دین چې راشي مونږ ته مسلمانان دلته راغلي نه لا مسلمان شوی نه مخې مخې هغه تخت بسو غوړي دلته څوګه چې دا تخت دې لپاره غوښته چې کجور اغلی مسلمان شوی نو دا تخت قبضه کول بیا څنګه روا نه و ځکه مالی بیا خو به مسلمان مال بشي او اوس د کافرانو مال له او کافرانو مال چې دې کنه په مال غنیمت یا مال فی کې چې کوم راغواړي نو موږ وایو چې دا خو سليمان سلام مخکنه غسر زرم څه کړی واپس لګلی که چې ته کوم مال باندې مین وې الیاذ بالله نو دغه سره باندې خبره دا تخبام را غوښته وې خدا دغه علت نو دا حکمت نو بلکې په څه حکمت را غواړي د خپل کمال چې الله دې لکم کمال ورکړي کوم اجازه موجزه ورکړي هغه ورته خي قال عفريت من الجن ویل یو پهلوان د پیرانو نه قوي پهلوانو انا چې د زبر شما به د سره زبر راوړم قبل ان تقوم مخی ستاد پاجدل نشر من خپل مجلس نه مجلس به برخاشو نه د فیصله مجلس لکه غربي پوری اما ورا رسولي و ان العز مپدې باندې قوي او داري امانتګر قوت او مال الله را کړی دی چې دومره مسافه کې چې نن زه دغه وروړم او دارنګي امانتګر او مين قال الذين دعوا علم من الكتاب ویل هغه سړي چې هغه سره علم د کتابو علم د کتاب چې هغه څوک دی څو یاسو بن برخیا دی څو جبرائیل دی څو وای چې نه په خپل سليمان عليه السلام دی خبره صحیح هم دغه ده چې دا څوک دی سليمان عليه السلام زبر اور ما تعالی چې کنه دا شی مخکې د دینه چې تاسو ته واپس شي تا ته فلم راو کړ چې ولي دا تخت مستقینا نه او پات کېدون کې داغه په مخ کې ویل دا د خدای مهرباني ده د دې په چې جهانو کې په ما باندې چې شکریا ادا کوم کو نو نه شکر کوم چا چې شکریا ادا کوي کنه دې شکریا د ځان د پاره ادا کوي ومن کفر چا چې کفر وکړي یقینا رب زما غنیون به پروازه دې کریم عزت مند دی نو سليمان سلام خبره ذکر ده چې په خپل رسو دا وای کنه چې دا د الله فضل له هاذا من فضل ربي دا الله فضل دا دی چې الله په ماته بغیر د اسباب ظاهري او نه د قدرت الله په داسې کار ما ترا کوم معجزه دا د الله جهان دي چې شکریا دا کوم ناشکری کوم چا چې شکریا دا کو ځان د پاره کټه چا چې ناشکری وک الله به پروا دي عزت من ذات دی قال ویل اسلام اسلام ناشنا کې دې دا تخت چو ګورو تحت دي دا پویدون کې دا کنه من الله جنا چانه چې لا یات دون دا چې موږ معلومات نشي کولای عقل نه څنګه دا کم عقل دا بیا نه عاقل دا دا پته موږ لګو فلما جات کله چې بلقیس رو رسی را کې ویل شو اها کذا اها کذا یا دغه شي د ستا تخت بام دغه شي هغه تخت اشاره وکړه کنه چې ستا تخت بام دغه شي ها کز عرش کی اتا دوبن دا خبره کوي تا دوبن چې کنه بی عزت کوي هونه کنه دا اے دا غستا تخت دا یو قسم دا غیش جالتیا باندې تمامي خو باقي دا شی وای اها کزا ستا تخت بم دغه شی لکه چې دا دی هغه کانه هو ته خدا دې لپاره دا کار کړی دی چې خپل قدرت مونږ ته وخی او ستا قدرت ماته د مخکې نه معلوم دی چې مرغې ستا چې کومه سفیر دی مرغې ستا وزیر خارجه دی او خطوډي راوړي ناجنا ډاګي و سليمان الله او وی دا ښا وی څو وزیر خارجه دې چې دا د دې لپاره راغله حاله حواله کوم دوه تشابه سره ورته اسلام علیکم چا دا بس شاباسي خدا شو چې قیامت پورې چې نن دله گزار ور کول ناروا دي او کنه نو دا د ملاچرګان چې کوم نن سره ته دې خدمت کوه جبانی مجاهد دې کنه ملاچرګان سره مجاهد دې د دې د جهاد دا نتیجه ده نه رسول الله زمان قتل هدهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی چې هدهد باندې وجنه ملاچرګان با نه وجنه وجل منع شو کنه شو دا لوی کارنامه کړی دا یاره نو مستقل بچي قبضه کړی دا او اسلام تر داخل کړی دعوت خلک دسی ور کوي او مکمل داعی دی د دعوت واجبانی وجل څه دی وجل د حدود مناجات وجل څه دی حرام دی ناروا دی او ځکه دغه خوراک هم حرام دی د ملا چولا خوراک هم سره منتقل اخبار کې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی هر هغه شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دغه د وجلونه یا امر کړی دغه د وجلو هغه حرامي او حرمت چې دینو د ملا چرګل د وجه احترام نه دی نه د وجه د خوب ساده بګندګې نه پلیس خو نه دی خو د احترام په وجه باندې داغه وجل نه روا شو مجاهد دی مجاهد لکه څنګه چې د اس وجل نه روا دي نه دی ها د قرنګیر ملا چرګا کوم بلقیس غوندي بچی قبضه کړ دلته څو نور قصيام دي کنه هغه ما پرې خو سي په ځای باندې ایسه ولي جوړ نه زوی سینه مې خراب کړ ها نه جوړه نه نه نه کې خدای دې جوړ کا فلم خی وسدها بنکړه و دلرا ما هغه څه کان او چې دومره خيار و نو دا مشرک مشرک ولې و دومره چې خيار و خو مشرک شرک ولې کو هغه ماحول نه مجبور و الله وی دا دسنه ماحولنا وسدها بند کړي و دلرا ما هغه چې کانت و تعبد دې بندګي عبادت کوونکې من دون الله د الله نه ولي انها كانت من قوم زګه دا هغه قوم نه واشه کافرانو نو معلومه دا شو چې یو سړی چې ګمنو په یو مذهب باندې په یو مسلک باندې چې کلک ولاړی کنه نو هغه بل تک د شي نظر نشي کولای او دا رنګي دا چې ګمنو کافرانو نو ماحول نه سړی متاثر کی کله کله زګو تبلیغان حضرات وي بار تلګوزه دنیا وګورئ نو د خپل ماحول او د بار ماحول په نسبت بیا څه راځي فرق راځي توازن به راځي کنه دلته یو دغه جوړ کړ یو کلا یو بنگلا یو مانای قیل لها ویل شو تو خلی سره نن وزیدې مانای ته د کلا ته دی آبادی ته فلم ما راتو هغه چا چا پیر شیشه ولاندې چې کنه دوبو ډنډ او پرې کې هم پاسه شیشه ور کړی دي او دا زما سه بدل میان ته کې د تاویږي را تاویږي نو دغه چې وینن او زلتا او دخل سره قلاتن نوزا خزي ته ګوره بار چکر والو تا سما سم متخپل انساني حقوق بشري حقوق ته خي خزري پکار را چې کوم کې کینی کور کې نه نو دا کور ته او دخل السرها هغه مستی او دار بچی چې کوم نو دغاری ختم شو نه نو دا کور ته نو کله چې نن وتله خدای کو چې سليمان ما وبو کې غر کوي نور چې را باندې نه کړي هدل ته دا وبو جوړ وبو دي کنه او دان دی وای نو هغه چې کنه پیسې پورته کړې فلما رات وکړه چې ولې حسیبات ګماني دار هغه چې دا غني جوور وبدي وکشفت ان ساقها او په تغړي پیسې د خپل پندونه قال سليمان سم مخواړو اولی سليمان سم پر دې خځې ته د پندو ته نه ګوري دا قسم غلطه قصه ده قال و انه سر ممرد او دا هغه چې کوم نه کلا ده هغه آبادی ده چې چړکاو کړي مضبوط کړي من قواعد شیشو نه جوړ وبو بنشتا نو تا ته چې کوم نو څه دې شیشه وبخکاری دا څنګه چې تا تنوار چې نو خدای ښکار شوې ده نو دې تنبیه ورکوا مسلمان ځوان ته ګوره لکه څنګه چې دلته کې وګونه دی او تا وګو ګمان وک نو دا قرانګي تا چې کوم نو خدای پاک ير کړره او ستوري او دایګ نور بتا خدای وای د دغه واقعیا خپو شو ای ربا انی ظلمت نفسی ما ظلم کړی خپل ځان باندې واسلمت مع سليمان او ما ځان تابع کړی سليمان اسلام سره لله رب العالمین الله پاک تاج رب العالمین دې مسلمان شو کلمه ویلا لاړه نور چې دنه یو ځل قلا ته نه استلی د بیا درا استلو خبره الله ولا مکمل چرنن اختیار ورکړو بیتا بنی صاحب کتاب نشته الله ته ویلو چې څه کې کوا خود شي کار سليمان صاحب نه کو چې هغه سره الله ناراض شي ولدای وا واقعوا بلقیس عالم الغیب نوا او هدهد هدهد راغه او سليمان صاحب خبر کو سليمان صاحب عالم الغیب نو او هدهد هم چې کوم نه د وطن غ سیاسي حالات پستر ګلیدل سره څه کړیو معلوم کړي وو سیاسي حالات هم دغه مذهبي حالات هم دغه سليمان اسلام ته چا و خود مولا چرګ ولقد ارسلنا ابن مالک له سمجان ته یورو داو صلی الله اسلام په خبره چې بندگی او پیډ یو الله یک ناصب جو دوړل شیخ ته سم جګړه کون کې ولې زما قوم ولې جا تاجی کو به سیاتی ولې ززر غاړې عذاب لره مخکې د خوشاله نه مخکې د جنت جنت نه ولې مسجد اسلام راوړل نه ولې بخنه غاړې د الله پاک نه لعلکم ترام دیر پای تاسو باندې رحم شي قالوا غویلې چې ایتیرنا بکا وبما ماکا په موږ باندې سپیرو حالت راغلی دی ستا په وجه باندې او ستا د ملګرو په وجه قال او ته طائرو کوم د الله تاسو سپیرو حالت د الله د طرف نه دی بل انتم قوم بلکې تاسو قوم تفتنون چې امتحان کړی شي تاسو باندې وکانه فی المدینه جو په دغه کلی کې تیس دراتینا نه ځوانان نه کسان یفسدون فی الارض فساد بیا کوس مګر کې اسلام بیان کوو دا غو رئیس چې کوم خدار ابن صالح وو نور دغه ملګری قالو دی تقاسم قسم خرید الله په نوم باندې خو مغش په به حمله کوو د دې په دې باندې او د دې په قرانه باندې بیا به وایو لولی د دې میراث ورو ته ما شهید نامه حاضر شو نه ما کالی د دې د ال په تبا کولو کې یقینا موږ رښتیا وایو شپه او تکین استاد چې کینا سل خټ کې بیا ورځو ملایکو اسلام لګل نه واړه و مکرو مکرن هغه مکر کړو یو ناشنا مکر و مکرنا مکر موږ هم تدبیر کړو ناشنا تدبیر دا غو د هلاک کولو او دی خبر نو پندرو ګره چې رقم شاخري انجام د مکر دیو یقینا ما تبا رجل را دغه قوم را ټول فتلک بیوتم خاویتون دغه دغه کورونه اوس خالی دي بما ظلمو په سبب د ظلم دغه دغه دغه کورونه چې دین خاویتون سر نیګون دي نشکر پراته دي بما ظلمو په سبب د کفر دغه یقینا پیږي اتونه یا قوم د باشه پوریږي وان جینا ما خلاص کسان چې ایمان وروړي او دغه سره څلور زره کسانو پورې مفسرین حسابي مولانا محترم اوریدن کو د شیخ القرآن حضرت العلامہ محمد طیب سے دا دورہ تفسیر القرآن چې په سن 1952